او ټول هغه سيزونه د غیب سره تعلق لري چې هغه پستر ګخکاری نه او داغه خبردارې د الله نبی ور کړې الذين پرزګار هغه کسان یؤمنون چې ایمان ساتي بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاه او پابندي کوي په مزوانه او دا مومنانو سره چې کینو او هغه توایو چې تاسو مرګري یو انما نحنو مستهزئون یقینا موږ د مؤمنانو پورې ټوکی کوو الله یستهزئ بهم الله سزا ور کی دوی تر دې دې ټوکو ويمدهم او مهلت ور کوي دوی ته فما ربحت نو اس غټه نو کړي تجارتهم تجارت دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی الله الا رمندن کی مثلهم صفت د دې منافقانو مثال د دې منافقانو پر خپل منافقت کې کمثل الذي پشان داغ کسله فاتقوا النار التي نزان ساتي دوراغن وقودها الناس چې خشاک داغه د پاره خلق دی یعنی کافرانو مشرکان والحجارت او کانی چې هغه د ګګرو کانی وي او دا هغه سخت او وي سخت وي وي یا ته هغه کانی مراد دي چې مشرکان او د هغه عبادت وکولو دا دې ته روحاني سزا وه ويقطعون دای پرې کوي دای کټ کوي ما هغس امر الله به چې حکم کړی دی الله دا غبار کې ايو سول چې دا دې په وس کړې شي دا دې ادا کړې شي ويفسدون في الارض او دای فساد کوي پزمکه کې فساد خوري پزمکه کې چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره تاسو د برت حاصلولو لپاره ما حاس فل ارض چې زمکه کې جميعا ټول ثم استوى الى السماء او بیا الله را دلر لی ود اسمان طرف تا فسواهن ان تیار کړیو دی لر سبع سماوات وعلم پیدایشی او فطرتی تعلیم ورکړو الله رب العزت آدم آدم علی السلام تا الاسماء د نومونو کلها د ټولو ضروري وسیزونو ثم عرضهم او به پیش کړي وداسي زنا علی الملائکه فرشتو باندې فقال ویل رب العالمین انبئونی خبردار را کای ماته فرشتو بی اسماء هؤلاء مگر وړوي حق یعنی هغه حق چې هغه الله را لېګلې بالباطل د باطل سراغ چې تاسو د ځان نه جوړ کړي دي وتکتم الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ واقیم الصلاۃ پابندی کوي په موضوعات الزکات او ور کوي زکات تاسو تماشا کولا و اذ وعدنا یاد کا وخت چې وعده کړو مونږه موسی د موسی علی السلام سره 40 لیلتن د سلوی اختشفو ثم اتخذتم العجل بیان ولو تاسو خه په خدای تو من بعده رستو دتلو د موسی علی السلام نو کوه تور تا وانتم ظالمون او حال دا چې وای تاسو ظالمان دا الله ډېر توبه قبلون کې د خپل بندګانو او ډېر مهربان دی په خپل بندګانو وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کا وحشویلو تاسو یا موسی اے موسی علیہ الصلات والسلام لن نؤمن لك چری مونږ یقین نساتو ستا په خبره باندې حتا نر الله جهرتن حيث شئتم کم دې چې مخخشي رغدن فراخي سرا وادخلوا الباب وردن شي دروازې دې بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کې چې تاسو سجده کوونکې الله تعالی وقولوا وای حتوتن درخواست زمونږه سوال زمونږه حتوتن چې ته زمونږه ګناهونه الله معاف کړي دا مسکنت او دا غضب بینهم په دې سبب باندې چې دوی کانو د یکفون بیاات الله چې دوی انکار وکړو د الله د آیاتونو نا او یقتلون النبیین او وجل من انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بغیر الحق بغیر د حق او د جرمنا ذالک دا چې بندگی او عبادت به سیوا د الله نه بل تان کوي وبالوالد احسانا او د مور او پلار سره نیکی وکوي وذل قربا د خپل خپلوانو سره ول یتام د یتیمانو سره والمساکین او د غریبانو سره وقول ناس ټول خلق لا حسنا خیست خبر د دین بالاسم په ګنا سره ول عدوان او په زیاتی او ظلم سره و ایاتکم سارا کچری راشی تاسو ته قیدیان تفادوهم نو تاسو فدیه ور کوي د دې د خلاصولو لپاره دای به غخته فتح او غلبه پاغه کسان باندې کفرو چې کافر دي په سبب دراتلو د اخیری نوی یا استفتحون دا معنا وا وکانو دی من قبل د قران د نازلې دون مخ کې استفتحون یستفتحون چې بیان به کولو کافرانو ته چې دای خرص کو به پاغ سران فسم ځان نخفل اي يكفرو دا چې دای انکار کو بما دا کتاب نانزل الله چې الله را لګلې بغيان د وجه د بغض د کینی او د حسد نا اينزل الله دا چې را لګي الله من فضله د خپل مهرباني نه چې هغه وحیدا لامن فاغ شاوانی نؤمن موږ ایمان راوړو بما پا کتاب انزل علينا چران لګلې شو دې په موږ باندې ويكفرون انکار کوي دوی بما وراءه پاس باندې چې لاود دي کتاب نه وي وهو الحق اعلان کدا قران رښتینی کتاب وي مصدقا تصدیق کون کې لما لا کتاب ما هم چې دوی سره قل ورتوایا فلم تقتلون انبیاء الله تا چوای چې مخ خپل کتاب منو نو اول مقتلول پیغمبران د الله من قبل ذین مخکی ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان تاسو له ایمان نه چې پتا سو انبیا قتل کړي ولقد جاءکم بشکر اغلو تاسو ته موسی حضرت موسی علی السلام بالبینات پسرګن معجزاتو ثم اتخذتم العجل بیا نیول تاسو څخه په خدای تو من بعده پس دتلو د موسی علی السلام نه کوی تور تا او انتم ظالمون او حال لا چوي تاسو ظالمان یعنی مشرکان و اذا خذنا یاد کا وخت یغسی و موږ میثاقکم مضبوط وعده تاسو نه ومن الذين ولا كسانو ناشرکو چې مشرکان دي یود احدهم خوه غنی احدهم یو دوی لو يعمر الف سنه دا چې عمر دې ور لور کړې شي زر کالا وما هو بمزحزحه او نه دا عمر خلاصون کې دلرا من العذاب دا عذابنا ايو عمر دا کدا عمر ول ور کړې شي فانه یقینا دی جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام نزله را نازل کړي دا قران روړې دا قران علا قلب کا پزر مبارک ستابانی باذن الله دا الله په حکم او اجازه مصدقا دا قران تصدیق کوونکې لما دا کتابونو به نه دی چې دې قران نړو اندیو اغی غرزولو کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رستو د خپل شاګانو نا کانهم لا يعلمون تاب وې دې چې دی پوهیږي نه چې دا د الله کتاب نه عملي پپریخ وتبعوا وې چې کتاب د الله پرې خو نه څه پس روان شول وتبعوا روان شي دی ما دا څه پسې تتل شیاطینو چې لستو به شیطانان علی ملک سلیمان په وقت د بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان کفر نو اختیار کړي حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان چون وغی کفر اختیار کړو یعلمون الناس السحر تعلیم ورکړي د خلقو ته جادو وما انزل على الملكين دې کې جمهور پدې دي چې ما په معنا د الذي دې ما نافیه نه ده وما انزل على الملكين دا خلق روان شیو دا سپسی چې غرا لګل شی او په دو فرشتو باندې یعنی وتبعوا ما تتلو الشیاطین باندې عطفو بعضی ویلی دا د تعلیم نه ما يعلمان امام قرطبی وی وما يعلمان من الاعلام لا من التعلیم لیکن حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی دا د جمهور قول یو قسم ته ذکر کړي چې دا د اعلام نه دی وما يعلمانی خبردار بنور کول دي دو فرشتو یا تعلیم بنور کول دي دو فرشتو او زمونږ د حالات لحاظ وکړو چې موږ دین زده کو او ستا په صحبت کې اې د الله نبی موږ شامل شو او دیو رائنا د يهود په عبرانی جبه کې دا کنزلې وي اې زموږ شپون کیا او اې زموږ ګډو سرون کیا نو هغه په دې نیت استعمالولو د مؤمنانو نیت اگر چې دې کې صحیح او منافقان يهود په غلط نیت استعمالون الله ایداد وایي ما ام تريدون ام منقطعه په معنا د بلو ام تريدون بلکې اراده لري تاسو ان تسالو رسولکم دا چې تاسو ته پوښتنه کوي د خپل پیغمبرنا کما سول موسی لکه څنګه چې تپوس کړو شو د موسی عليه السلام نه من قبل مخکې او پخوا دا د دې ارزو غانی دي دا د دې د دروغ داوی قل ورته وای هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل پدی خپل داوی باندې ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی بلاولین منا چا اسلمہ چې تابع کړي له وجهه مخفل نزان خپل لله الله تعالی وهو محسن او دې دې نیک عمل کوونکې فله اجره نو دوی لپاره به بدل د دوی عند ربي پنځ درب د دوی ولا خوف النبوي سير عليهم فذوي ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن وقالت اليهود ويهود ليست النصارى على شيء ندي نصارى پس دين واني الا خائفین مگر پیر سرا دی ځا الله عذاب نه پیری لهم داسې ظالمانو لپاره په دنیا په دنیا کې خزیون شرمندگی وای ولهم ودی د پارا فی الاخرت فاخرت کی عذاب عظیم عذاب ویلوی ولله المشرق خاص د الله د پاره مشرق نه او المغرب او مغرب نه واسع فراخ ده یعنی رحمت فراخ ده علیم او پوه ده په مصالح د خپل بندگانو وقالو او وایا مشرکان اتخذ الله ولدا نعوذ بالله من ذلک الله اولاد نیولې دا نیکان خلق په منزلې د زامنو دي او دا فرشتي نعوذ بالله من ذلک په منزلې د لونو دي اولی خبر نه کوي زمون سره الله او تاتین آیا یا اولی ناراض من تس معجزہ کذالک دارنګ قال الذين ویلوا کسان من قبلهم چې دین مخکیو مثل قولهم پشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی زونه د دوی په دې بی دیني کې قد بیان الایات بیشک بیان کړی دی موږ آیاتنا لقوم یوقنون دا قوم د پاره چې غي یقین ساتي ان ارسلناک یقینا را لګلې موږ ته بالحق بالحق د پاره د بیان د حق یا بالحق معنی دی چې الله مې د جزوی بالحق په توحید سره یا حق ټول هغه شریعت لوي یقینا را لګلې ته موږ بالحق په حق سره حتا تتبع ملتهم تر دې چې روان شي ته د دوی د دین پسې قل ورته وا انه د الله یقینا هدایت د الله هغه هدایت چې د بندګانو لپاره خوښ کړی دی هو الهدى هغه دغه هدایت دی چې اسلام نه پکم چیزیم ولین تبعتا او کچره روان شو ته اهواهم د دې خواهشاتو پسې دا مکه معظمه کله د امن ورزق اهله رزق ورکی اوسی دن کو د دې کلیتا من الثمرات د میونا من هغه چاته امن چې ایمان وروړي منهم د دوینا بالله تعالی رب العزت باندې والیوم الاخر او پر زرستنی قال ویلی والله رب العزت ومن کفر هغه چا چې کفر اختیار کو فومتغه نو فائدہ ورکم هغه ته په دې دنیا کې قلیلا غنتی هغه باندې میوه او رزق بندوم بنا ثم اضطره او بیا به مجبورن بوزم د عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد داور زید ورتلو ویز یرفع ابراهیم القواعد یاد کا وخت چې پور تکول حضرت ابراهیم علی السلام بنیادنا من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل او حضرت اسماعیل علی السلام دوار دعا کولا یو معنی داوا او خې مونږ تمناسکنا هغه طریقه د ټولو عبادتونو زمونږه امام قرطبی وی د مناسک نام ما جميع المتعبدات او خې مونږ ته طریقې د ټولو عبادتونو یا او خې مونږ ته مناسک نه هغه طریقې د حج زمونږه مونږ به حج څنګه کوو وتب علينا وتب علينا چې هغه کمکل ګرځولې د خپل ځان سفه نفسه یا معنی داوا سفه نفسه جعلها مهانتا چې هغه ذلیل کړي د خپل ځان ولقد استفیناه بیشک غره کړو مونږه حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام فی الدنیا په دنیا کې و انه یقینا د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام فی الاخرۃ په آخرت کې لمن الصالحین خام خاویبا د نیکانو صالحانو کاملانو نا اذ قال له ربه کله چې ویلی دی حضرت ابراهیم علیه السلام طرف د اسلم تابعدار شه ووصوا بها وصیت کړو په دې دین سره ابراهیم علی السلام بنی خپل زامنو ته و یعقوب او یعقوب علی السلام د دې دین وصیت کړو دې دواړه سو ویلیو یا بنی یا ای بچو زما ان الله استفا لكم الدین بیشک الله غره کړی د تاسو لپاره دین اسلام فلا تموتن نو خامخا ممرئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر چې ای تاسو مسلمانان الله تتابدار ام کنتم شهداء ام من قطع په معنا د بلو بلکې وای تاسو حاضر معنی دا ام کنتم شهداء ما کنتم حاضرین آیا وای تاسو حاضر او موجود یعنی حاضر نه وای اذا حضر یعقوب الموت کله چې را حاضر شو یعقوب علی السلام ته مرګ اذ قال لبنیه کله چې ویلو خپل بچو ته ما تعبدون من بعدی د چا عبادت او بندگی وکوي من بعدی زمان وفات نه رستو قال ویلو دی نعبد الہک عبادت او بندگی وکو استاد معبود و الہ آبائک او معبود د پلار نکستا چې حضرت ابراهیم علی السلام او حضرت اسماعیل علی السلام او حضرت اسحاق علی السلام الہ واحد معبود یو ونحن له مسلمون او موږ دی الله لتابدار یو تلک امتن دایا و ډل و قد خلت چې مخکې تیر شوی دا لها د دې ډلې د پاره ما بدل دا غامل وی کسبت چې دې کړی وا او نسوارا وای نسوارا شین لار به مومي قل ورتوا بل ملت ابراهیم بلکې موږ رواني ګو د دین د ابراهیم علی السلام پس حنیفا چې هغه اعلان کوونکې د ټولو غلطو دینونو نه حق دین ته وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراهیم علی السلام نه مشرکانو نه قولو طول وایي آمنا بالله چیمان مروړې دې په الله رب العزت وما او پاغ دین باندې انزل الینا اشر علی گله شوی دې مونږ ته وما او پاغ کتابونو دین باندې انزل الی ابراهیم چر علی گله شو حضرت ابراهیم علی السلام ته او حضرت اسماعیل علیہ السلام تا او اسحاق او یعقوب علیہ السلام علیهم الصلاۃ والسلام تا والاسباط وی او د دې په نسو په اولاد کې کم پیغمبران چو هغه لکم دین را لګل شو پاغي ایمان دې وما او پاغ دین او کتاب زموږ ایمان دې او تی موسی آیا تاسو جګړه کوي زمون سره فی الله په بار د دین د الله کې په بار د توحید د الله کې وهو ربنا حالان کې د الله رب زمونږ دی او ربکم او رب تاسو دی ولنا اعمالنا مونږ د پاره به بدلی زمونږ د عملونو ولکم اعمالکم او تاسو د پاره به سزا تاسو د عملونو ونحن له مخلصون او مونږ دې الله لپاره خالص کوونکیو د خپل عبادت نو الله خو پوهیږي او الله وایي چې دی په يهودیت او نصرانیت نو ومن ازلمه نشته د لوی ظالم ممن دا غچانا کتم شهادتن چې هغه په ټکړی دا گواهی چې هغه په تورات کې لیکلی و په انجیل کې لیکلی و چې تمام انبیا په توحید دي او په دین حنیف دي او دای په يهودیت او نصرانیت نه دي د دې ډلې لپاره به بدل دا عمل چې کوم عمل کړو ولکم تاسو د پاره وای ما کسبتم چې تاسو کوم عمل کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو نو تاسو نکړې شي دا سبارکی چودې جری عمل کولو